دیرشم صفحه د زاد الطالبین او حدیث نمبر 203 Thank you. نو جفا داغه هغه با سخت زړی جفا داغه زړه به سخت وي داغه زړه به تور وي زکا د وجه د علم نا علم به سره نه جهالت به سره ډیر وي زکه چې کم سره باندو کې نو هغه د علم رسای نه کیږي غرونو په سر کې علم رسای نه کیږي نو هغه به سخت دی لې په چاره هم زکه نه کې چې علم سره نه او نو سبا چې سورا په باندو کې غونو په سر کې دي نو آغاز د کول کې د علم دي ومن اتبع السيدا او سوچ تابع شو کار پسې روان نه کار پسې غفلا دا غزل غافل له ټول احکام پسې ګرځي یو سړی جهاد تلاله علم لاله او بل یو سړی داغه د بچو حفاظت کوي داغه د خاصه قسمانه کوي نو دې دا سره گویا کې چې په غزا کې من صلى يرائي آچا چې منځ کو ځان کوي خلکو ته فقط اشرکا د شرکو کو ومن صام يرائي آچا چې روزو ساتل او ځان کوي فقط اشرکا د شرکو کو من عزا چا چې تاجیت کو سکلا د هغه خدي پوری سرا چې بچې ته ملې به بچي شوی یا بچې ته رک شوی دی نو وا بچولې شغې ته یو صادر په جنت کې من صلی علی واحدن چا چې درود وی ما باندې یو ځل رحمتونه ولېږي را دي الله پاک الله سا من قتل معاذن چا چې وجو یو معاهد لگا معاهد ذمی چاغه د حکومت ویزا پاسپورت امن ورکړي دي او تاغه وجري نو لم یرا حرایه الجنه نو دې به علومي بي د جنت ما یرید الله بي خیرا یفقه فی الدین آسو چو غړي الله په د باندې خیر چا باندې چا الله اراده د خیر کی نو یفقه فی الدین نو پوهه ورکړه هغه د دین کې راکوي خودونی شاو